د قران آیات دې د قیامت رز بصوري 50 زره کال به او د دې قیامت د ورځې به دومره hebat وي چې ماشومان به پکې بوډاګان جوړ شي د ډېرو غمونو مشکلاتو مصائب د وجنا کله بني آدم بے موسم بډا کی نو ماشومان به یکدم بډا ګان شي بعضی بداسی چې د خلی به ترګیټو پوری وي او الله موږ او تاسو له عقل راکړې ګور دنیا کې ګرمي لاندې بنین لونشي کمش لونشي نو چې خلی سړی نه ساسي دا د ګرمۍ انتهاوي اچ دومره خولې شوې چې ګیټو پورې په خولو کې ولاړې دا وسمره ګرمي وي د الله حبیب فرمایي د باز خلکو خولې به تر زنګونونو پوري وي په خپل خولو کې به د زنګونونو پوري ولاړ وي د چا خولې به د تشو پوري کمزې کې پرتګ او لنګ سړې تړي ومنهم من يلجمه العرق الجاما ادا چا خلی بدی خلی پوری رسی او د الله حبیب چې د اخره خبره کولا واشار رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بيده الى فيه نبی علیہ السلام پلاس مبارک دی خلی ته اشاره وکړه دا د مسلم شریف حدیث دی او د متفقن علی په حدیث کې دا سراغلی وای خلق بخولی شي پرز د قیامت د دې ټول خلقو مجرمانو ظالمانو خلی چې راجم شي نو او یا غضب پزمک کې لاړ شي تاسو ګورئ د انسان یو نیم غز کد د دوه غزو کې بیا دې ډوبي او یا غضب د هغه خلو جوړواله په دغه ورځ بس نیک بخ خلق د سوري د لاندې وي د دې سوري نه مراد د الله د عرش سورې ده الله رب العزت دې مونږ او تاسو په دې کې راولي نو مونږ بل جمعه دې موضوع باندې خبره شروع وا چې د کوم کوم صفات او خاوندان به د عرش د سوري د لاندې وي د قران آیاتونه ما یوسوس تاسو وړاندې ولوسل الا و ان المتقین فی ظلال د چا جون چې دنیا کې د پرهیز ده نو دای په پسورو کې متقیان به په سورو کې وي تقوا څه ته وایي د الله اوامر په ځای راوړل د الله د نواهیو نه ځان ساتل اتقوا دام دا چې زما د خله د الله د حکم مطابق استعماليږي او د الله د نافرمانو نه بند ده دې ته د خله تقوا وایي زما سترګې د الله د حکم مطابق لیدل کوي او د الله د نافرمانو نه بندي دي د ته د سترګو تقوا وي او زما غوګونه د الله د حکم مطابق اورېدل کوي او د الله د نافرمانو نه بندي دي ته د غوګونو تقوا وي د انسان عورت چې د خپل بیبي او د وینځي د اجازه ده دین اپل محفوظ وي د ته د عورت تقوا وي خېټه کې حلال وي حرام ني د ته د خېټه تقوا وي نو متقیان بد سور د لاندې او پچینو کې وي اور د دنیا م سورې خو په دې زوال او فنا راځي الله وی او کولها دائم و ذلها د جنت میوي خوراکونه همیشه دی او سورې همیشه دی کله دلته میوه وی او ټول عمر لري او کولو ها دائمن د جنت میوه به همیشه وی فنا پینشتا وذلها او داغي سورم همیشه ده صحیح روایاتو کې راغلي نبی عليه السلام فرمایي وای د جنت دا سیونی دي چې دی وی سانګې د لاندې په تیز رفتار اصل کال منزلو کې خو سانګ با خلاصي ګلا دومره وګت سور لري چې دی یو سانګې د لاندې بسل کال منزل کېږي ځکه قران کې الله سوره واقعیا کې وای وذل ممدود سوري به اوګد کړی شي چې داغه ختمې دل بني نو سلیک به خلق به په دغه رز د سور د لاندې وي نو چاله یاد دي سور په کې تیرو بای او غجدا سي په کې او کسي چې وای چې دا دا ها ځکه دا چې کسان پکار دي چې د خپل پیغمبر خبره یاد یو دو باندې شکر ها ویخ کدوب وی نه ډیر دی او ځکه دا ټول جو ما ټکی نو موږ په شکر ها تعالی یاد دي بل چاله یاد دي ماشاءالله تعالی ولا لخذ یا کتاب ما تعالی وی کتاب کار لشا کړی دا پکاره چې تعالی د ټولو نمخ کې یاد وي وخو په یو حدیث کې راغلی یو امام عادل له یو څوک دی امام عادل دی ا د امام عادل تفصیل در تثیرو وای امام عادل یواز خلیفہ ده نه وای د حکومت کم کارونه چې د چا پلاسو کیری او د الله او د الله د قانون مطابق کوي ځکه په عدل باندې دا عالم ولاړ دی امام عادل دې ته وای د ضعیف مدد کوي دې د ظالم لاس نیسی دې یریدون کی لا امن ورکای او دې حدود قائمای غل نه لاس پرې کای او د الله د حکم مطابق شوق سنگسار کای بچا دورې لګای امام عادل ستوي د ډنډي په زور امر بالمعروف او نهي عن المنکر کوي او امام عادل دی ته وای چې د الله کتاب او د سنت غټول قوانین جاری کړي دته امام عادل وای دا امام عادل او ائمه عادلین دای بد نور په منبرونو وی پرز د قیامت او د رحمان خي طرف لا دا حدیث کې راغلی لکه حدیث پاک ګور ادا سره نبی علیہ السلام فرمایي وای څوک چې عدل او انصاف والا فیصله کوي دای بد نور په منبرونی فرض د قیامت د رحمان خي طرف ته وکلتا یده یمین وای دا الله دواړه لا سود خیدی حدیث پاک کې راغلي دا سوق دي مقسطون چې دای په خپل فیصلو کې او په خپل رعیت کې د عدل فیصله کوي نو یو پدې کې امام عادل دې په پرز د قیامت د عرش د سوري د لار دی دوی مغزوان د خوچسترګي غړولې په کور کې دینو نو د ماشوموالي نه تر ځوانۍ پورې ټول تربیت د الله په دین کې شوه الحمدلله بعضی کورونه پاک وی باغې کې د الله نافرمانی دي نه کنزلشتا نه غیبت شتا نه ټیوشتا نه ګډاشتا بس ماشوم ټول غچسترګي اړای نو دین دی د دوړو کوالی نه دا ماشوم سره د الله په دین کې د تربیت شو درې ما سره دې چې د زړه د جمعات سره تړلې اداغي تفصیل درلو شو اړې بس جمعات سره ککور کې دې کپ دکان کې دې کپ پټي کې دې او غم د سره د سره د جمعات غم دې ور سره جمعات شکر دې د دې د جارو کولو د دې د پکو د دې د رڼا د دې د او د سونو د وبو د دې د ماشومان او د سبق د دې د امام د اره خبره خیال کوي لکه نن د پښتنو ټول زړه جمعه سره تړلې قسم ته کې امام له روټۍ قدر لور کوي پښتانه خو ته بار دي ځکه جمعه تاسو له امام د سرو زرو چا جوړ کو خو چې امام پکې ني نا مسجد دته سلام ډېر خلکو مساجد جوړ کړي شاړ پراته اګه چا امام ساتل نو اول پینځه واړه وخت خیره کوي سور کوي نه نو پښتانو خو د کو قلبه معلق فی المساجد نه بالکل بار دي ځکه جمعه سره دام د جمعه کې امام نشته مسجد خو آبادیږي په امام باندې چې خپل امام دې د قران او سنت مطابق خلق لا تعلیم ورکړي ماشومان او لوی ته سبق خي اوس خپل جمعه ته خواغه امام پکې نشته شان پروت دی نو د جمعه سره تړل دام دي چې بای دې امام ته د امام بچی دي آیا د دې امام تنخواه شته کنه د خو موږ له خیره نه کوي څه پوهیږي په خبره باندې دا سره یو نوکر دا خیال د مسلمانۍ او خبره ده چې دا نوکر خو به خیره نه کوي ډېر نوکران دعاګانې کوي او ډېر نوکر څه کوي دا چې ډېر امامان دي چې هغه مقتدیان او تدوا کوي نو څوک ورته پینځه واړه وخت څه کوي خیره ورته کوي سلورم هغه کسان دي چې د الله د پاره محبت ته پدی را جمع کیږي پدی جدا کیږي اپینځم هغه سړی دی یو زنانه چې د لوی نسب او د حسن خاوند ده د ګنا تر او بل لخدو انی اخاف الله ز د الله نه یریږم او شپغم شپغم هغه سړی دی چې پدی خلاف خیرات ورکړي نو دا سي پټای چې د غسلم پته نشتا دا یو محاوره ده مون پښتو کې موایو و ابلانه سره د ذات ته خبره پټای نو بل په دې شوک څه خبر شي او وم هغه کس ته چې یوازې ناس ته سوکشته ده نه او د ویش نه خو بزن کدن راز اپا قبر کې خو ما سره شوکني عذاب الله لبر بند او سرتور او خیاب لمخ لو درېګم زما د دې لګاو د ډېر ژوند بمانه تپوس کوي نو د الله د یاري نه د سترګو نه اوخ روان شوي دا الله دې یې نه سره د سترګونه اوخ کې روان شوي دا و کسان خو په یو حدیث کې راغلي دین علاوه تاسو لس اوریدلیو باقی مند بنور وایو همای چې لس تاسو لیا دي اګور دی وواړو کې هر یو کې خوف الهی دی یو پدې کې دا موږ دا حدیث کو دعا ورای دا پکې وم او تم نمبر دی حدیث کې راغلی من ستر مسلمن ستره الله تعالی فی الدنیا والآخرہ چا چې په یو مسلمان پر درا واچولای ما کې عیب دې تاسو ګورئ او تاسو د ما د شرمولو په ځای په ما پر درا واچولا مونږ ټول د عیبونو لړکی د عیبونو نه پاک صرف انبیاء علیهم السلام چا چې په یو مسلمان پر درا واچولا نو الله په دنیا او آخرت کې په د پر درا واچي وا بچلته شوکو اوس نه عوام معاف کوي او مولا خو یړو بل ځای کې وای نه خلک چې شرمای نو په سپیکر شرمای فکر په خبره باندې پرده دا د شریعت حکم دی چا کې عیب دې پرده را واچو اپټ غونته دې ګډ د جمعات ته بوزه او ته یې ما سره یو ګلاس شربت کې یو پیاله یې چې بس کې ورته په پټ ولو وای دا کار دې خو وردا خشه ده وګوره په هغه پر دم رااله اغل نصیحت هم شو امر بالمعروف هم شو نهی عن المنکر شو نن ډېر موږ ورته د دین نوم یې خو قسم دې د الله کور کې ناس یو سبب په الله موږ رانیس وعظ نصیحت خو دې ته نه وایي چې مثال په دور زه په منبر کې نه مو د سفل کو پر دیو چته کوم په شرمونه او شرمو او که څوک ته خبر نه دي چې عام ته خبر کوم من ستر مسلمن ستره الله تعالی فی الدنیا والآخرہ چا چې په مسلمان پرده را واچولا نو الله په دنیا او آخرت کې پد پرده را واچي چا چې یو مسلمان نه یو غم او پریشانی لري کده غمونو د دنیا نه نو الله بدن د آخرت د غمونو نه غمونه لري ومن يسر على معسر چا چې په یو تنگ دست باندې اسانتیا وکا نو الله بد سره حساب آسان کی ومن اقال نادما یو شی یو شی در مکه چا غرض کړي ساروی غرض کړي خو په ایمان لري چا چې اقاله او کد خپېمان سره چې بس خپای نو والا خپل دکان دی والا مال خپل پیسې راکړه خپل ازمکه دی والا مال خپل پیسې راکړه هغه ته ولوي چې بیا عالم په کې فریزي نو دا د شریعت نه خلاف کا چې تا خو د شلو لا کو ازمکه غسته خو پیځه لا کده راکړي بس دا پاتې شي ازا دا ته حرام یا چا چې د خپېمان والا سره اقاله وکړه نو الله به د دې ګناهونو د قاله د سره پرز د قیامت کې ادا پکې اتم او نه هم ده ومن انذر معسرا اے پچا دې قرض دې هغه د نوې لاس می تنگ دې دتا ولې تا هو یو کال موده او ز شپږ میاشتې دې په نور شوي مهلت ورکړه دارنګ یاله ورته وی چې بس ما معاف کی نو ازله الله تعالی فی ظل عرشه دا سړی به الله د خپل عرش د سوري د لار د کی پرد قیامت هوا یا سمو نه هم چاله یاد شو وای ها اتم وای نه وسره نه هم وای او څنګه تاسو سبق څه کوي طالبان یې کنه وای بچا چې دې دوړو خاموش ولتم سوق شي اسی براله نه کې نه ها تعالی وغله موږ ورته نه تعالی وا ها د اتم سوق شو قرضداري له مهلت ورکوي او ورته وی جوړه ما خو تاسو سره میاش نیټه کړی او کال خو زما خلاص تنگ دی یو ورته وی څه خبره نشته یو میاش نور سی واش نو دا چې مهلت دی ورکو په دې باندې الله د عرش د سوري د لار دی کوي یا ورته وی چې راشه معافي کا په خو عمر کې خو چرته سو پاپ کوي کنه یره وای پتا قرضه د نه شرا کول راشه چې په خپل وګتو سو کوي نو حدیث کې دا سو خبرې زموږ د موضوع نه سیوار علی هم زموږ د خیر خبرې دي اتم سوق شو چې چا په قرض ده هغه غریب ده اته ورته نور مهلت ورکو یې ورته معاف دا پکې نه هم شو نو دې په پرز د قیامت د عرش د سوري د لاندې وي پرز د قیامت به دې سوي د عرش د سوري د لاندې وي دې ټول کې ګوره د خپل خواهش او د طبیعت مخالفت ده بادشاہ کوئی کرسی دا اما سره لخکری دی پلاسو کې می ډنډه دا سوک تپوز نشي کول راشه د خواهش تابعداري وکا خو جدا بادشاہ عدل کوي د خواهش پرې خو تقوا پس روان شو زما قرض دې پیسې زوام جدنه به زرو واغسته خو ما د خواهش تابعداري وکا د دزه دیو جن باز الله والا وی وی جنت دې لن خو چې سو کول زی دو قدم لار یو قدم براواله په دې نفس به کې دې چې ستان منم نو بس دیم چې له کوم دې لبر رسیدل جنت ته دو قدم لار یو قدم براواله په کوم دې به کې دې په نفس به کې دې چې ستان منم نو دویم قدم کوم دې فإن الجنة هي المأوى جنت د د د پات کې دو زه ده نو دا پکې زما عزت مندو دا پکې نه شول نه کسان شول او تاسو دا غي تفصیل مخکې جمعه کې مورید له لسم مونږ دې زه تر رسیدلی چې پرز د قیامت برب کریم اعلان او فرمایي پرز د قیامت برب کریم اعلان او فرمایي چې سشول هغه کسان چې هغه به زما د وجنا یو بل سره سکولو مینه مه اگر چې دا په دې مخ کې حدیث کې تیر مشور دا د مخکې حدیث کې تیرم شول نو دا لس مونږ ویلیو یو لسم پدې کې زما عزت مند سوک دی یو لسم پدې کې چې چا غازی ته د سوري انتظام وکړو یو سره د الله لپاره کې کافر سره جهاد لذي استانور وسنی چې را خیمه واله د بال تزان لو لګوي دور کې بدلې د لام د ناس و ازلال غازل دا په کې سویم شو او دولسم پکې دا دی وعونه د الله لپاره کې سوګزي jihad ته د کافر سره تا ور سره مدد کو د نقد پیسو یا غل نور ضرورت دي هغه ته نور سړي ضرورت دي ورتا سویم شوای دارنګ د مکاتب مدد کول موږ دیو په خواب غلامانو مکاتب دی غلام ته وای چې مالک ورته وی چې مال دور دور پیسې راک نو تب آزادې اگر باندې شل زره یو لاک روپۍ کې خوې استاد ټول وسته او کو د ټول د دې د لګو وسته ده خو تا د مکاتب سره سمدد او نصرت کو د مکاتب سره دې سوکو سمدد او نصرت دې وکړو دارنګه د قرضداري په طریقه مدد کول سوال شو بای ها دول غارب د قرضداري دی په طریقې باندې مدد او نصرت کو لکه حدیث کې دا سراغلی من اعان مجکالا صلی الله علیه و آله وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من اعان مجاهدا فی سبیل الله چا چې د مجاهد فی سبیل الله سره مدد کو په هر طریقه چی دیو الله پرز د قیامت د خپل سوري د لاند لکی په کمرس چې سور بني مگر سور د عرش د الله وي سور بني مگر د عرش سور وي دارنګ پدې کې یو غم ده وتاجر صد وتاجر صدق فی المقال یو سړی دکاندار او تاجر دی او رښتینی دی, دی خپل دکان ځان لګټه کوي کارخانه دا تاجر دی ورشتیا وای وګوره تاسو ګورئ څوک چې پرشتیا او مشهور شي خلک ور بیا بل چا نه سودا نه کوي څوک چې ټګي کوي پاغه خلک یو ځل دوه ټکر وخوري او دې په فرض د قیامت کوم ځای کې وي فرض د قیامت بم د عرش د سوري د ذات دی بلکې پلین دین کې سو صفاواله کوي نو الله به بخي صحیح حدیث د بخاری مسلم شریف کې راغلی وای په خوانو متونو کې یو کس ته الله ډېر مال ورکړو نو دا غډیر شی نوکران خادمانو ناغه بخل نوکرانو لوي چې پچابوي نو تنګول مکوي او چې د چا دربانی نو ټیل مټال مکوي اې د چا قرض نه ټیل مټال مکو استاد بچو د مزو چرچو د خوراکونو نمخ کې حق د قرضې لري اچ پچا دې دا دو تنګول مکوا وی کې دې چې موږ الله سره ملاو شو الله موږ سره درحم او کرم معاملې وکړي نو دغه سړی باندې مرګ راغی نو چې کله مړ شو نو رب کریم ورته وی سدي وروړي دی الله مون په ټولو پر کې صدیقې نه کړې الله ورته د سوچ وکوي چې دې ذکر خالد اسرا غلې رب کریم ما نه ژوند ټول ظاهر شوه ما هیڅ شی نه وروړې ما صدا سے کار نه کړې چې ته په مال بخنه او مغفرت وکې بار بار ته الله مطالبه وکا وی رب کریم ما سن دې کړې خو ما ته دې مال را کړو نو ما وتنګست ته انتظار کول اما په لین دین کې چا سره سختی نه کوله نو رب کریم ورته ته زما بندې او زما بندګانو سره دې حساب کولو زه خالق او مالک زمو څنګه احسان وکړو زما معاف کی ما معاف کی نو دا تقریبا ټول چې علما او را جمع کړی دي ځنه پکې مقرر راغلي دي نو دا تقریبا صدا سی ولس نلس تدارسی چې دا کسان په فرض د قیامت زما عزت مندو د عرش د سوري د لار دی وی دا کسان په فرض د قیامت د عرش د سوري د لار دی وی بعضی په کلام شمیرلی اے اوسړې جمعه تزي په ګرمۍ کې مزي په سردۍ کې مزي کلر دې کنيز دې دې خود مسجد تل لپریزي دارنګ یو سړی ته خو په تکلیف دې خوده او دس کې لګي جمی کې یخه وګړې دې ګران یې چخوي لا سمجوي نو به یو قسم چی چل کړي خدای سره د دین چې سختی دا پورا پورا او دس کوي دارنګ غوړه شی ور کوي یو خو سیوای شی دی لکه ما زړې جامې ورکی ډوډۍ را نه سیوا شو بل چاله ورکو یو داسې چې مال خو ضرورت ته خو بل لبه ورکو دارنګ بل چا کې چې سخاوت وي سخاوت والا دا به زما عزت مند زکه سخاوت یو ډېر لوی صفت ده بعض خلق تعالی مال ورکړي واغه صرف جمع کی او بس دغه شانې پریږي او دولا سو دوخ په دې لاړ شي بعض خلق الله مال ورکی خو د لګول توفیق ورکی بعض خلق الله مال ورکی خو هغه ته د لګول توفیق ورکی دا د سخاوت خاون بم د عرش د سوري د لاسه بلکې دې بار کې دا سر روایت راغلي وای دې بد خپل صدقې د سوري د لاسه دې بسوي د خپل صدقې د سوري د لام دی وای دی به د خپل صدقې د سوري د لام دی او سم ګور خیر خیرات او سخاوت چې پچا کی او صفت وی نو دا ډېر خپل صفت ده نبی علیہ السلام بی بیانو ته ویلو پس سور از پس د دنیا نه روان دی بیبیان خفه ناشتی دی د الله د حبیب د بیماری او د عمر اخر شپې ورځې د ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها په کور کې تیرې شوې وي کم چې نن روزه شریفه ده او نبی کریم علیه السلام او شیخان ابو بکر صدیق او عمر فاروق رضی الله عنه دفن دي نو بیبیانو ته وی خفکیږي ما ما نه پس بتاسو کې ټولو نه مخ کې ما سره هغه بیبي ملاویږي چې د چالا سبد دي د چالا سړي عائشہ بی بی رضی الله عنها فرمای وای موږ د نبی رسول الله د وفات نه پس راواغستل او لاسونه مو په کچ کوټ وای مونږ ته رستو پته ولګی نه چې وګد لاس نه مراد سخاوت ده دې ته به ام المساکین زینب بنت جهش رضی الله تعالی عنها دغه نبی اسلام په بیبیانو کې زینب نوم دودی یو زینب بنت خزیمه دا یو بینت زینب بنت جهش دا نو بازی زینب بنت خزیمه ام المساکین کې ذکر کړي خو باز علماء وی جنا د ټول نمخ کی بیبي چې وفات تا ناغه سوکتا زینب بنت جهش رضی الله تعالی عنها دې ته چې بس ملاو شو نو به خیرات کو ځکه بیت المال نه دی بیت المال کې د ارشا برخه ده دې کې سره دا به خلیفہ با حاکم عادل دې تبوي چې د چا بیت المال کې صبرخه د ذل به ورکای اکه نه وی حضرت حکیم ابن حزام رضی الله عنه جلیل القدر صحابي د شپږ شل کال عمر یو اپ دې شپږ شل کالو کې شپېته په کفر کې تیر دی او شپېته پس کې په اسلام کې تیر دی اسډیر شی غلامان یې آزاد کړی وای حج لشبراغه نو یو سل غلامانو ته به غاړه کې ساویزان کړی چې دا د حکیم ابن حزام د طرف نه آزاد دي میدان عرفات ته ځان سره راوست وای خلک وراړو چې به کې یو دکېږي ما اوای تا سره سو ګذی راوي کې وای خلکو بچي کې جروا ستا یو بند حکیم ابن حزام بنده دی او غلامان آزادای ته مالک تم زم سټونه د غور آزاد چغه بش میدان عرفات کې بجړا شو چې ستا یو بنده غلامان آزادای نو ډېر لوی صحاوت په حکیم ابن حزام رضی الله تعالی عنہ دغه بیت المال نه برخه نه وستا اداغي وجه حدیث کې راغلي چې الله حبیب نه سوال کو ورکل بیو کو ورکل بیو کو ورکل الله حبیب ورته حکیم تامان ګره خوګ او دا سشین غونته دې سوګ چې د زړه په سخاوت اخلي نو برکت ورته پکې واجول شي اسو کې چې د زړه په بخول لیدل به خیر او برکت ني وی حبیب تا سره می وعده ده دین پس بچانا دا سنو نو د الله حبيب لاړو او د الله ستاسو ابو بکر رضی الله عنه لاړو عمر رضی الله عنه په دور کې دې به راغوښتو چې راشه خپل برخه دی او سره بیت المال ودوی ما یو ځل پیغمبر سره وعده کړی چې بس چانه وسالت نه تر دې چې عمر رضی الله عنه د اخیرت د خوف د وجنه مجبور شو او مسجد نبوي کې اعلان وکړ خلق واوري حکیم ابن حزام د خپل برخه تر غواړم خدای نالي یا خلق گواکول ادا د برخه د بیت المال کې نو سخاوت زما عزت مندو یو ډېر لوی شعر دی سخاوت یو ډېر لوی شی دی د مکه مکرمه کې دا دارون ندوه د مشرکانو د جرګي او د مشورې ځایونه زیو اوس خو صفا کې توسیر آئے صفا مروا کې مخ کې چې کلا په خپل حال باندې وا نو دې منځ چې ورسې دي دروازې سره به دي کړیو باب الندوا اوس هغه عیسی په صفه مروه کې رااله نو دا بالکل محرم سره نږدې زیو دار الندوه د حکیم ابن حزام و نو چې د اسلام راړو نو د خرج نو چا ورته تا دا خدای عرب پوزو دا غفوز کټکده ورته فخر په بل سدشت صرف په اسلام دې گواه شي ما دارن دو خرسک خو جنت کې بزان لکور لګ هغه ټول پیسې سوکي د الله په دین یو لګولې نو یو زما عزت مند سخاوت والبم فرض د قیامت د عرش د سوري د لار دی د الله د حبيب غبيبي د ټولو نمخ کې وفات شو ټولو نمخ کې وفات شو زینب بنت جهش رضی الله تعالی عنها علماء لیکلی وی سوک چې سخاوت وی دکې نو الله بدا سے خپل مرګ ور کوي چې ژوند دا ټول خلق بوله زیری کی دا حدیث پاک دی دیو جنا یو لوی عالم د عربو تیر شوی علامه محمد ابن عثیمین او تقریبا سره پاس 200 کتابونو مصنف او د عربو په کبار علماو کې او د دې حدیث په شرح کې لیکي وې د سخاوت په نور فضیلت نه ودا یو حدیث ورته ډېر دی چې خیر خیرات والا نارینا او زنانا الله د ناکار مرګونو نه ساتي دا چې مرګ ورکه دی ژوندۍ ورته سکی ژوندۍ باغې ته زیری چا کې چې د خیر خیرات عادت وي نو دته به الٰه العالمین دا سه مرګ ورکای چې دا ژوندۍ خلق به اغه ته زما عزت مندو زیری کی د یو په خلاف دی نو دا تقریبا علما کرام یو شلو پوری نلس پوری کسان را جمع کړي او سور لټونه دای په سکړي چې دای په فرض د قیامت د رب العالمین د عرش د سوري د لار دی بعض اهل علم په دې کتابونو لیکلي نو دا شل قسم خلق دے الله دې موږ او تاسو په دې کې راوړي دا به پرز د قیامت زما عزت مندو د رب العالمین د عرش د سوري د لار دی وی چې موږ او تاسو دا سه اعمال کو چې سبا الہ العالمین موږ او تاسو د خپل عرش د سوري د لار دی کې اگر څوک چې د عرش د سوري د لاندې شو دا د د سعادت او د نیک بختیا زما عزت مند علامه ده نو چا باندې مقرزوي او هغه غریب لاس څنګه د مهلت ول ورکوي او اصل دا غریبي او پورونو دا حاجتونه بنی آدم به یو د قبر په خارو باندې مور مړیږي داسې مو کوي په عمر کې چې سو کسانو باندې مو قرض ده نو د الله د پاره څه کوي د الله د پاره معاف کوي دا د الله او د الله د رسول د الله رسول چې سوي هغه د الله خبري وي چې چا قرضداري ته معافيو کا نو دې به پرز د قیامت د رب العالمین د عرش د سوري د لار دی بل سلین دین کوي نو رښتیا وایي ګوره د رښتیا او ډېر زیات برکات دي اگر چې موږ او تاسو خدا اوس وایو چې موږ نن بغیر د دروغ نه کار نه چلی دا زموږ د د نفس او د شیطان او د خواهش خبرې دي موږ سوایو چې دروغ نه بغیر کار نه چلی یا د الله حبیب سوای د رشتیا سړی ته نجات ورکای او دروغ تباہی طرف ته بوزي سوره چې موږ تاسو د دین طرف ته زو نو دور بد الله رب العزت طرف نه په موږ تاسو باندې د رحمت دروازې کولاویږي اسوره چې موږ تاسو داسې بی دیني طرف ته زور کو نو دور بدغه نقصانات موږ تاسو ته زما عزت مند متوجي کیږي نو وکسان خو خاص په دې حدیث پاک یو کې راغلي او د دیونه علاوه چې تقریبا تاسو نلس شلو پورې واوریدل دا په حدیثو کې راغلي چې دا الله حبیب صلی الله علیه و آله وسلم دا غي بارک ذکر کړي حدیث دا څه دی یو معاذ ابن جبل رضی الله عنه فرمایي وای ما د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نه اوریدلی چې هغه د رب العالمین قول نقل کولو چې الله وی حقت محبتي للمتحابین فیها وای زما محبت واجب دی دا هغه چا لپاره څوک چې زما لپاره یو بل سره مینه ساتي او زما محبت واجب دی د هغه چا د پاره څوک چې زما د وجه نه په یو بل مال لګي د الله د پاره په یو بل مال لګي او زما محبت واجب دی دا غچا د پاره سوق چې زما د پاره د یو بل ملاقات کوي والمتحابون فی الله على منابر من نور فی ظل العرش یوم لا ظل الا ظله ويغمن ساتن کی د الله د پاره اې د دنیا سلالش نشته خدا الله د پاره د چا سره مینا ده نو دا بد نور په منبرونو وی او د عرش د سوري د لاندې وي فکمرس چې سور بني سور بني مگر سور د عرش وي علماء لیکلی دا حدیث چې کم تاسو واورېدو د معاذ رضی الله عنه د معاذ رضی الله عنه حدیث مواردو وې د دې رجال د سند رجال د صحیحین دي مگر جعفر ابن برقان یو راوی دی دا صرف د رجال د مسلم او د سنن اربعه والو نه دی اباز علماء د توثیق کم کړي اگر چې باز پد کې څه کلام کړي نو دا غ خلق دي چې د الله د پار مینا ساتي دای به سبا پرز د قیامت د رب العالمین د عرش د سوري د لاس دی وي د رب العالمین د عرش د سوري د لاس دی به یو دا مضمون په غنو روایتو کې راغلي دي مسند احمد کې د ارباز ابن ساریه رضی الله عنه نه دا حدیث ته وی فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي المتحابون بجلالی فی ظل عرشی یوم لا ظل الا ظلی وای مینا چې ساتي دی یو بل سره زما د جلال او د عظمت د وجنا نو دای بد عرش زما د عرش د سوري د لاندې پکمرس چې سورې بني سیوا د سوري د عرش زمانہ نو دا مضمون په غنو روایتو کې زما عزت مندور اغله چې دغه قسم خلقم د رب العالمین د عرش د سوري د لاس دی وای دام حدیثم سندن صحیح دی سلمان رضی الله عنه فرمای چې التاجر الصدوق رشتینی تجارتی چې د تجارتم کوي خورشتي نه دي نو د بپرز د قیامت د رب العالمین د عرش د سوري د لال دی ا دې سوري نه مراد د عرش سور دی دې سوري نه مراد څه دی د عرش سور دی ځکه ما تاسو ته مخ کی جمعه کې ویلو چې د الله په مخلوقاتو کې د ټولو نلوي مخلوق عرش دی پدی او اسمانونو او زمکو باندې عرش داسې احاطه کړي لکه یو ګمبد چې لاندې زمکه باندې سکړي احاطه کړي دا عرش پشان د قبه له په تمام مخلوقات باندې نو دا عرش به دومره وګت سورې چې هغه ختمي ګینا نو دغه قسمه خلق به پرز د قیامت د رب العالمین د عرش د سوري د لاد نیوي رب کریم دې موږ او تاسو په خپل رحم او کرم د دې سوري د لاد دی وکړځي ورته الله بندګانو زموږ د ګناهونو د وجنا مصائب او مشکلات موږ او تاسو ته مخې لري تاسو ګورئ څومره وخت شو چې باران بند دی دا باران چې بنديږي دا د ګناهونو د وجه نه وي او خپل حال مونږ ټول ته معلوم دی بل غټه وجه دا د زموږي کتابونو لیکلي وې د باران د بندیدو وجه دای چې الله فصل کوي او خلق پکې د الله د نومه حق نه ور کوي ور زمیدار خپل حال نه خبر دی الله په خوا ودا سیو د مشرانو په وخت کې په کال کې او فصل کې دو اوس ارز مکه په کال کې دو درې سلور فصلونه کوي خدا غینا خوشر سکنو پاسي بلکې سکال خو الله څخه کړي هغه یو زمیدار را لوي وی نور کلی چې بده چاشل کې دل سکال سلوي خمره شي ادیل نګوري چې وای زو شر نور په زورګونو کې به یو سړی چې آب صفا سکه صفا او شر ورکې نو سو کو شر نه ورکې چې کال پیریږي نو خلک ګډوډيږي د نورو کلونو کې موږ مدرسې له شل دیر شمن غنم خلکو راړل طالبانو لپاره سکال جادو باندې دې وروړي دا لا ډېر کول سری نور کلی معمول دیر سلویخ منا شلو پوری غنم خلق راړی چې طالبانو دي نام د مدرسې په طالبانو لګیدل ځکه مدرسو کې ډېر زیات خرچه کی موږ سره د حفظ د مدرسینو سره تقریبا یو ته مدرسین جوړي نو د مدرسې تنخواه لګي خو غلګي لګي نم سي جوړيږي کنه زمون پښتانه د مدرسې سره سره کوي بالکل مدد نه کوي تر دې چې څوک بشیر علی کې امدا سي کوي په شرط یو ځل بچي سو خطا شو بچي ولوال نو کنزل لرازي بیا ا کنزل د الله په کور کې کوي او استاد له کوي او ټول له کوي د پښتنو سره خپل علما او مشرانو ته کنځلې کولې نو دا الله بندگانو چې دا سړي دي په لګورای اوس دا ګرانی په مونږ چار اوسته ها دا د بادشاہ الله سو کې دا زمو خپل اعمال دي حضرت امیر المؤمنین رضی الله عنه ته چاویل چې نرخ مقرر کا ورته نرخونو والا بره نرخونه څوک مقرر دی دا زموږ د اعمال وجه ده نو دا کوم ډېر چغي وو تر سوچ موږ روره صحیح توبه دي استي تاسو ګورئ هر سړی چې لین دین کوي ټول شپد بل د دوککول سوچ کوي نو چې یو سړی دی سوچ کړي چې سوره ټګي وکوم اسو وخت به دا سړی پټی نه دی چې د خشاک لرګي رو تختو ادا غیا ته رو تختو دکاندار په دې ټګي کې ناس ته غټ نغټ دکانداران چې حاجیانم دي شیخانم دي د تبلیغ نوم ورپورته دي چې شیخ خان شي سو کی بس لس بوجي په شلو کې واجه نو پته دې نه پیږي په خبره باندې خراب شي دې ګټ کو کنه دا زموږ ژوند دې سره بدا سي بادشاہان مرضي دې سره بنور بدتري مرضي دا کوم وایي چې دا روډ به بندو د دې مشکلات او حل پر روډ بندولو کې نه دي کدي پکې دا به هر سړی سکي صحیح توبه وباسي پتوبی باندې الٰه العالمین را روان مصیبتونه لری کوي اچ کم براغلی دام په الله رب العزت پورته کوي او چې موږ ټول شو کو موږ ټول زما عزت مند صحیح توبه وباسو ا صحیح توبه دانه ده د عشر او د زکات مسله دار ته توبه وباسم نو شو کال چې دې نه ورکړل هغه ټول قضا برابر ده یو سړی وای ما خو زکات نو ورکول توبه او باس نو داغه توبه دا چې سو کال نه دی ورکړې د ټولو وسکه دی به د ټولو قضا را ګرځي نو کوم او تاسو زما عزت مندو صحیح توبه وستا بادشاہان مم الله سم کی ا د ټول خلکو په زړونو کې به الله رحم واچي اے زړه د چا په لاسو کې دي حسن بصری رحمت الله علیه واقعات او تمخ کی بار بار ما ذکر کړي د حجاج ابن یوسف په دور کې واغ ظالم چې دمر ظالم چې یو لاک شل زره خلک لاستړلی قتل کړي چورا ابدی کې لوی لوی صحابه او لوی لوی تابعین د پسیم خبرو نو بد چې بچا پسې خبرو کو آوه مرګ لرا وس نو حسن بصری رحمت الله علیه الله ته وجړل چې د دربار ترانی دې شو دا دغه په کراماتو کې علما ذکر کړي دا سه بر اسمان ته وکتل اپ دې دعا کې برکتل دا احادیثو کې ثابت دي الله حبیبم چې دعا کوله پر وکتل او دا یو فطرتي فطرتي سنت غونډې دي وای کافرم کو دعا غواړي بر ګوري دغه په خبره باندې کافرم څه کوي کو دعا غواړي نو بر ګوري دی وجه مون سجده کې سو سبحان ربي الاعلى پاکی دا زما غرب لره چې وچت ته ټولو نه نو دې ته صفت د علو وای د الله دا فطرتي صفت ده یو ویل زوا یو کس وی آزادو مینا په ګونګا وا د الله حبیب راوا د الله حبیب ورته عین الله داغي اسلام او مسلمانی معلومولا الله کوم ځای کې ده فاشارت للصفا هغه په ګوت کوم په اشاره وکړه اسمان طرف ته اشاره وکړه نو زما عزت مند حسن بصری رحم الله چراغ د سي بره او قتل او خله الله توازکا وای چراغ د حجاج را الله بدل ځان سره کینو لو عزت احترام یو کو اثر ورته ول بول چې رخصتول وی که ضرورت یو کس دې دربار کې ناس نو چې دې رخصت پام ور پسې پټو وته د دې د توري نه خو څوک بچ نه دې څنګه بچ ناغلی دل او چې د خپل आवाज کړي او ورپسې اسنه بصری هم الله پسې لاړو ودا سدي وې ناوی دې چرانی دې شو ما وی الله دا ظالم دې بلا شو کی حکومت دې ډنډا دا فوجونه دي دی او عام ظالم سره چې په کلی کې د چا ور سره وسلی حکومت سره او لخر والا سره بل چا وسلی وای ما وې زما رب تا غزاته چې د نمروز اور د په ابراهيم عليه السلام یې خکړو نو کوته اور یا خول شي د حجاج قسم ختمول شي بس دعا ټک پټک الله قبول دا غوسه ختم شي نو ګره کوم او تاسو توبه وې ستنو سبي مسله به زمون په توبه حل کې پچغو پنارو دا چې هم زمون د یاداش لمخ کې تاسو د موږ د ټولو لیکونو چې غواله ویلا جلوسونه به ورور بندول وو په دې کې سم مسله حل کې دي نو تر اوسه به زما عزتمند حلوا د مسلې حل کېدو سدي چې موږ ټول صحیح توبه خپل خالق او مالک لوبس اور سړی د خپل ګناهونو نه توبه وباسي کسه کمه شوه زما عزت مندو چې هغه نه موږ الله و باران مورې الله سره د باران خزانه دکی الله بارزانی براولي دا نرخونه ګرانی دل کدي دا د چا له طرف نه دي ادا زموږ د اعمال سره زما عزت مندو تړلې سیز دي ور دې یو کس پنیت کې چې ګډوډواله راشي نو ټول معاشره ګډوډي نن زموږ سره زموږ د ټولو نیتونه ګډوډ دي زموږ د دینی کتابونو هغه مشهور واقعات ذکر کړي وي بادشاہ ښکار ته وته نو د لخر نه جدا شو دا چې درې او باغ په ځنګل کې وکړو دا نارو التمالی ناس ته اغله وی يرزه خو ته شوی نو هغه یو نار رو شو کولو اچې نه جوړې کو نو ګلاس ته ډک شو بادشاہ چوس کو لړ خوان دی ورکو خو یې ګور دومره قیمتي باغ دی نه مال پتشتانی وزیر له پتش په دې هټکس لګول پکار دی یو انار نسوش ګلاس ډک دا باچا ولې سوچ مونږ شو بیا یو انار رو شو کا نو چې روي شو کولو نه جوړې کو نو نیمم دې ډک نشو نو بادشاہ په تعجب کې شو اسړې دې جلینا دا سوق دې بادشاہ دې سره او ورته دا ولې وخت خو چې انار دانه رو شو کول ګلاس ډک شو او زودلی مون ډاکټر جنا ورته دغه دې یو دانه نه هو ګلاس دکېږي خو کې دې شي د بل د بادشاہ په ځل کې سره کړی دې خبره نن بادشاہ د مخ کې نه راځي او چې ټول خلکو سره وټکی کو ادا ټول خلک بدوکا کو ادای بدا سو کال په دوکا کې ساتم ادای سره په خلی قسم خورم خړل کې به منافقت وي دا چې کوروکې لیډر دی اپ په خلی قسمونه خوري عقل دا موي چې دوا وړي چې بجی دی الله تبا کې چې رضا د ځان د پاره راوته هم ته چې دا چې د خیر د پاره راوته په جمعات ل براغلې څوک چې د بچو د دغه د پاره جمعات ل راځي نو بادشاہ زړه کې اخو پوي چې بادشاہ دې مغه بیا له کې توبه ورسته چې زما دې توبه وی بیا بل رو شو کا وجه درې به رو بیا کی دا ډک اور به هغه ډک وی کې دې شي له بل د بادشاہ څخه کې بس خیر ورته یو یو کس پزړه کې چې غلط خیال راځي معاشره په زما عزت مند دی نه در سره دې خپل زړه کې وګوري قسم دې موږ هر یو وایو د بل لاسټ ممات کې ا دروغ مې ویلې ټګي مې وکې او د بچو مستقبل جوړو د بچو مستقبل جوړولو والا څوک دی اخو په حرام او پر رشوتونو د زمون د ملک داسې حال لږه ار سړې وای چې دا ملک مې وخړې دا ملک مې سکه او مې خړې تاسو ګورې نور ملکونو کې او شی جوړ کی دا غې نگرانی کی دی سعودي عرب لکه نور زنینو حج عمره لزی نو دا یو خاص عمله ده کالو سر روډ پسې ګرځي نو که زره نقصان نه لري دا کو زموږ روډ چې جوړ شي اول خو جوړ نه کاغذونو کې سوي کاغذونو کې روډ جوړ دی په دغه کې دي نو بیا هغه الله تفوس کوي چې بیا به د سر نه جوړای الله دې زموږ استاد د ملک په حال باندې ورحمېږي ادا وکيږي زموږ استاد د صحیح توبه سره زموږ د اعمال سره کوم تاسو اعمال طرف ته زما عزت مند متوجي شو نو الہ العالمین بدا ټول مسلې حل کی سمر زمیدار یې ګور الله چې در لسکای کنا نو تاسو فائدہ پدې کې دا چې د لسمه پځې ډېر ور کوي اګه تاسو د الله غ حکم نه ور کوي نو دغه پریشانی وي ګور تاسو لا غ خپل پیسې فصل نه جوړي او ته دا سوچ نه کې چې لا خپل ولې جوړې نه کې نو عشر باقاعده طریقې سره زکات باقاعده طریقې سره ورکول پکار دي دا کم چې فاتې دی او د څومره عمر فاتې دی په دې باندې زما عزت مندو صحیح توبه استل پکار دي د صحیح توبې سره به زموږ استاد ټول مسائل حل کیږي کباران باندې زموږ د ګناهونو وجه ده اب هغه طالبانو سره زموږ مدرسې والو طالبان له شربت کو وې دې له زموږ شربت کو نو الله باران کوي نو ما ول مازیګر په طالبانو دعا مو او تما ولې چې تاسو اوس مازیګر دعا غوړې ما خام پورې الله باران ورای او زمیدارو باندې نو ورای هغه شم زره ور کړې کنه که تاسو یوازې طالبان وای قسم دې چې تاسو مازیګر دعا وغوښته کړه ایي ټول نابالغ ماشومان تاسو مخ کې جوړو کوي ابو هرره رضی الله عنه ماشومان لراغه وی تاسو مال بخنه غوړی زو په امین او تاسو ګناه نشي تاسو بچام کول عمر رضی الله عنه ما شومان چې صحیح کې مال لګه بخنه غوړی نو ما ولې قسم دې چې تاسو مازیګر سوال کو نو ما خام بالله باران وري خود له فصل کوي الله وی د قران آیات له زما د هغه پکړ او عذاب نو یریږي چې ګوره ظالم به आवाज نه را لسم بیا ور سره دا نور به سکو دا نور به ور سره را لسم زما عزت مند زموږ او استاد د ټولو مسلو حل سره هغه توبه ده اته اوس بار بار تیر شي د حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله عنه په دور کې باران لکېدو او نبی علیہ السلام وفات دا حضرت عباس رضی الله عنه تراغه ورته وی چې باران باندې د موږ نبی علیہ السلام مخکې کو صحیح نشته تاسو مخکې کو نو عباس رضی الله عنه چې استسقا کوله دوه خبرې وکړي وی رب اس مصیبت ناراضی مگر د گناهونو د وجه او نه پورته کیږي مگر په توبه وی مون سرونه د شرمندګۍ چې نیولې ته په وښ او بیا یو بل جمله مو وی وی دې خلق درته زمخه لکړې زستا د پیغمبر ترې مو ګیره مې سپین هدا ما دای مخ کې شرمنده کېبا کوئی بس سپین ګیره دې او د سید العالمین تر دې وګوره دې غواړي باران نوري بس الله باران وروړو دا ګوره په خوا به دې مشران وي توبو لوزو یاد مو دي کنه استسقا لفظ خلق لنور تلکو ورتلو باران چې به راځي چې توبو لوزو نو توبه خو دې نه وای چې زما په زړه کې تګیدا او په خلی وام چې زما دې توبه کومنګ او تاسو زما عزت مند شهید کو پويستا وګور باران بدل هغه دې بل دا یو مصیبت تاسو دم پکړي چې استر وای باران نشته خو کدی وای چې استسقا وکاو سو کرو روزي نه بیا کروزي سو پیر موږ اعلان کو بیا طالبان را ضرورت لري موږ ضرورت نه محسوس او ماړی ا باران ګره आवाज دانه دی او یو سړی د چاوي استسقا د ما څخه نم کړلی سپو شوی په خبره دا الله د رحمت نه موږ داسې ولې دا تش باران سره غنم دی کدي سره ګره دا د الله رحمت دی باران د الله پر رحمتونو کې او رحمت دی وجنا احادیثو کې راغلي وي چې باران وريږي دوام قبلي ځکه د الله رحمت متوجه دا اوس موږ روزه کې حرم شریف کې په شیبو شیبو باران شو نو عالم موږ سره ناس کې نو لیو د عربو طائف موږ سره روزه ماته وي موږ ټول له شابه دعا له زور ورکه خپل لاس پورته کړو تر څو باران چې وريږي سکی دعاګانې قبليږي او د الله رحمت کله متوجي شي مسجد نبوي کې مونږه سکال ختم الته ورسولو د رمضان نو اخر کې دعا کې دا صالح بوزیر سے دعا کوله ادي دعا کې دا شي شی به شي غواړه دا کوي وږي شی به شوروش د زما عزت مندو باران د الله رحمت ته دا کچری موږ صحیح مانو کې وغواړو نو الہ العالمین باران ورای او دې د پاره د صحیح توبه ضرورت ده نو ټول زما عزت مند صحیح توبه او باسي خپل دینی ذمہواری فریضه او پیژنای د خپل مدارس او د سره مینه محبت وکړي تاسو بچی ګور دې زیرو لرازي دا سمود شوې زما عزت مندو